بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی الف لام د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي تلك آيات الكتاب الحكيم دا د حکمت درلودونکي کتاب آیتونه دي هدى ورحمة للمحسنين هدايت او رحمت د نیکو کارو خلکو لپاره او لام دې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې بابیزه خبرې پیري تر څو چې خلک د الله پاک د لارې څخه د علم نه پرته ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي د دغسې خلکو لپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی هغه ته چې کله زموږ آیتونه اورول کېږي نو هغه په ډېر غرور سره په داس شان مخ اړوي لکه چې هغه له سره هغه اورېدلي نه دي ګواکې چې دغه غوږونه کاله دي ښه نو زیری ورته هغه ته د یوه دردناک عذاب ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد موږ لقمان ته حکمت ورکړی و چې دا الله پاک شکر گزار اوسه هر څوک چې شکر وباسي دغه شکر دغه د ځان لپاره ګټور دی یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه نو هغه وویل زویه له خدای پاک سره څوک مه شریکوه حق دا ده چې شرک ډیر لوی ظلم دی ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين دغه مور د کمزورۍ د پاسه کمزورۍ په حال کې هغه راخیستی په خپله ګیډه کې وساته او دوه کلونه یې په تی ورکولو کې ولګېدل له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه همدا زما لوري ته ستا راګرځېدل دي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون او که هغوی پر تاسو سار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته دغه معلومات نه وي نو د هغو خبره هیڅکله مه منه په دنیا کې له هغو سره غوره کار چلند کوه او پیروي دغه څه د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده ان الله لطيف خبير او لقمان ویلی و چې زوی کیا یو شی که د اورې د دانی په اندازه هم وي او په کوم لوی ګټ یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي الله پاک باغه راوباسي هغه بارک دین او با خبره دی يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور زوی کیا لمون قائم کړه په نیکی امر وکړه د بدی نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ور باندې صبر وکړه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير آیا تاسو نه وینئ چې الله پاک د ځمکې او د آسمانونو ټول شیان ستاسو لپاره مسخر کړی دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسو تمام کړی دي أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير او کله چې هغه ته ویل کیږي چې دغه شی پیروي وکړي چې الله پاک نازل کړی دی نو وایي چې موږ خو به دغه شی پیروي کوو چې اندیز موږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی دا غو دې تر اتګ هم دا زموږ په لوري دی بیا به موږ هغه ته وکوي چې هغه له څه عمل سره راغلي دي په باوري توګه الله پاک آن د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ان الله عزيز حكيم پس مکه کې چې څومره ونې دي کاغه بوټي قلمونه شي او سمندر یعنی مسوانه شي چې هغه ته او نور سمندرونه سیاهي برابر کړي بیا به هم د الله پاک خبرې په لیکلو پای ته ونه رسیږي بېشکه الله پاک برلاسی او د حکمت څښتن دی دا هر څه له دې عمله دي چې یوازې الله پاک حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور سیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې عمله چې یوازې الله پاک لوړ دی آیا ته نه وینې چې په سمندر کې بیړۍ د الله پاک په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسو ته خپلې ځینې نښانې در وښیي په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکی وي او کله چې په سمندر کې پر دوی یوه څپه د چتریو غوندې خوره شي نو دوی الله پاک بولي د هغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره بیا کله چې هغه په زغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو له دوی نه څوک سمون میان روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو سره نه منکرېږي مګر هغه څوک چې ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اے خلقو د خپل رب له غضب له ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویرېږئ چې هیڅ کله یو پلار د خپل زوی له خوا بدله ورنکړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا تبادله ورکوونکی وي په واقع کې دا الله پاک ده نو د دنیا دغه ژوند دی تا چې ونه غولوي او نه دی د الله پاک په معامله کې غولونکي تاسې وغولوي دغه ساعت علم له الله پاک سره دی همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د میندو په ګیډو کې څه روزل کیږي هیڅ یو ساکښ نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دي چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی یوازې الله پاک په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی